نحمدو مج حمد وایو الا لره علا توفیقه پر دې توفیق د الا و مشته مشته کم توفیق را کړی دی پر دا باندې د الا حمد وایو لاندې نقطه وایي وای هاذا دغه مقل د هغه قال دی قال چې مخکې ذکر شوی وو داغه مقوله طالبانو دغه ومنها هنا د دغه ځای څخه نو قول الشيخ قول د شیخ الى اخر الكتاب تر اخره د کتاب د دغه ځای څخه د شیخ قول شروع سو چې مفضل بن عمر دی بیا تر اخره پورې د کتاب موږ ولدا د چشتي اقوال په دې نکته کې مقصد دا و چې خو د قالم په ولا راته پیدا او بل د یو سوال د په وکړ خلاصه دا غ سوال بداو چې د جیمل ول بسم الله او د حمد په مابین دا فصل طالبانو ولستوي دي فکر خدا و چې د حمد ورسته بسم الله ورسته دستی حمد ذکر کړه وای دا فصل ولې راغلی انو د انکې صدا معلومه سول د بسم الله او د حمد په مابین طالبانو فصل نشته خدا فصل هغه مرور بل چا ذکر کړی دی خپل د ماتن د طرف څخه نه دی خیر دا خو موږ مخکې ام ویل چې د قال الشيخ عبارت د موږ د هغه تلمیذ شاګرد خو دی کچيري بل فرض هغه مخکنی عبارت د خپل د مستند سی کني نه دی وام کسی هم سره جواب کولای چې د حمد او د بسم الله په مابین سیمر الفصل نه دی راغلی ولی دا صفت د مصنف خپل ځان لره داغه صفت د پروردگار دی سمت خو به ویل کیږي و دي اظهار ته د صفاتو د کمال د چې د خپل هغه مرول کمال صفاتونه بیان کړ داغه صفاتونه د چا دي طالبان د الله دي او خدغه مقولتي اوریدل چې هغه صفت د بنا داغه صفت د بانی طالبان د بنا صفت کوي دا د بانی صفت وي دا غ بنا صفت وي چې د دې بنا صفت کوي نو دغه مرول صفت د مخلوق داغه د خالق صفت دی طالبان چې هغه خالق دغه مخلوق پیدا کړی دی چې دغه صفات پکې کړي تاسوالی پکښې دی داغه عین هم سو کني خنومر ول دا د هغه مصنف قول نه دی اعتراض نه واردی خیر د حمد ویل دي طالبان حمد وای وچشته حمد لغوي معنا هم لري اصطلاحي معنا هم لري طالبان د دواړو معناګانو په مابین کې نسبت امسته هم په لغت کې ثناء باللسان دا چې پر هغه جمیل باندې وکي هغه جمیل به د جې محمود په اختیار کې وي دا ته چې حمد وایي دغه تمر الحمد ویل کی او کته دای را توا چې دا د څنګه لغوي معنا و یو خو مشتمل پر استدراکات باندې ده پر استدراک مشتمل ده او بل دغه تعریف جامع افراد لره نه ګرځي استدراک کوم دي چې پکښې دي نخلصان قید ذکر کړی دا لسان تر سنا ورسته دغه مډول چیز مستدرک ولی سنا وای و دغه ته چې ذکر الخير باللسان د سنا دغه معنا ده چې ذکر الخير باللسان نو لسان چې د سنا په معنا کې ماخذ دی طالبان او بیا یې ته د جهان په معنا کې ان ذکر کې سنا ان باللسان نو خو استدراک څه کنه د دې د پاره به موږ جواب د شو چې دا چې دای سی بنا بر تجرید وي د دې سنا معنا چې دا وی چې ذکر الخير د بلسان چې مجرد تجرید ختی پیژنې خلوه د لفظ اول د د باز معنا د پاره د تشریح د لفظ ثاني نو د سنا معنا به د ذکر الخير بلسان سره مجرد او یا بدش جوابو چې دا تشریح بما علم زمنن د طالبان زمنن د دې سنا څخه لسان معلومېدل او تا تشریح په وکړه دا تشریح بما علم زمنن خو موږ د استدراکات بولونه دا یو دویم اعتراض پر معنی لغوی د دې هم دا وکړي چې لسان قید ذکر کی دا خو هم د پروردگار جل جلاله وو ولې د الله حمد چې مخلوق نه روایي چې خپل ځان نه روایي هغه په لسان باندې نه دی ولې په الله لسان نه لري ولې خو جسم نه لري نو چې الله د جسم منزه دی د لسان منزه دی نو د د سنا کده ځان وایي کده بل د وایي هغه مر په لسان باندې نه او سره د دې چې دا هم د پروردګار دا هم دی د حمد تعریف څخه ووتی بلکې دا حمد پروردگار هغه کامل حمد هغه دی ولې حمد سی ته معلوم دی څلور قسم دی طالبان یو حمد هغه قدیم قدیم لره دی یو حمد قدیم حادث لره دی یو حمد حادث قدیم لره دی یو حمد حادث حادث لره دی دا حمد څلور اقسام زه چې ستې صفات وکم فلسان دا هم د حدیث حدیث درس چې د الله صفات تر ته وکم دا هم د حدیث قدیم لرس الله چې خپل صفات وکي هم د قدیم قدیم لرس الله چې د مخلوق صفات وکي دا هم د قدیم حدیث لرس نو په دغه هم کې دا دوا اقسام چې د قدیم حدیث لره دي یا د قدیم قدیم لره دي دا دواړه د جهان د تاریخ وته چې لسان قید ذکر دي هغه د پاره به موږ د پد شو چې دلته د لسان په معنا د مبدا التعبیر د طالبان د لسان سیواز د جارحی مخصوصا نه د مراد مبدا التعبیر هغه د تعبیر کوم شی مبدا د دغه تویل کی هغه په مخلوق کې لسان ده دا جارحه مخصوصه ده او ملول په انا کې چاغه هر شی دی چې پاغه تعبیر کیږي هغه مراد نو هم د پروردگار خو آبی نو وتی نو سواد د پس او کته دا وای چې د لسان سچ مبدا التعبیر واخې بیا هم د انا هم نه داخلي ولی خطابش تعبیر راته وکي چې مبتوا وادا وصف باللسان على الجميل اختياره نو الله چې خپل ځان ته پر خپل صفات چې ذاتیه او حمد ووایي هغه خو نو ووتی ولی دا صفات چې ذاتیه د پروردګار دا د الله په اختیار کې نه ولی نه دي په اختیار کې په اختیار کې چې طالبان هر هغه شی چې اختیاري وي هغه مسبوق بالعدم هر شی چې مسبوق بالعدم هغه حادث نو که صفات ذاتیه د پروردګار د الله په اختیار کې وي نو خبره به مرول هغه حدث د صفات د پروردګار راځي او د الله صفات حدث نه دي قدیم دي نو خو هم د پروردګار خپل ځان کې پر صفات ذاتیه وایي خدا د سناس ولا په مبدا التعبیر پر جمیل ولا خدا جمیل اختیاري اغي نه دي نو بیا خدا د تعریف څخه د هم د هم د پروردګار وتی د دې د پاره په بدل میزان کې جوابونه تی ته چیر سو طالبان چې دا هغه مرول اختیاري څخه زموږ مراد دا وو چې دا فاعل مختار وي مستر او محتاج نه وي خواهی دا اختیار عبارت په دغه صفت کې وي چې دا وس د هم پروايه اختیارت په نور شیانو کې لري د دا اختیاري سزمل هغه د فاعل مختار معنا مراد و یو جواب د میزان کې دا د پکیر دویم جواب داو چې د اختیاري مطلب استقلالی دی طالبان اختیاري معنا استقلالی اوس نو دا صفات ذاتیه د پروردگار دا چې الله ته موږ ویل برول ثابت په دې کې انا مستقل دی ولو کمر الحادث نه دی اختیاري نه دی د اختیاري معنا دا استقلالي خدای پکې مستقل دی او یا به د شوال چې دلته مر د همږي حقیقت مر ول تعریف پر تکړه دی دا هم د پروردگار دا هم د مجاز دی تی به پوسره تی په نظر کې دا راونه ګرځي څنګه د مخلوق هم دا کیسو او د مغول هغه د خالق هم د مجازي کی د دې مطلب د شکیه د طالبان لکه د یو شی معنا چې سړی په لغت کې اصل بار د لغت په بیان کې اصطلاحي معنا یا شرعي معنا کې هغه تاکي کې ویل کی مجازي ورته ویل کی که په شرعي شیانو کې رغیته دي لغوي شی دي کې راواسته بار هغه اصطلاح ته چې نسبت واخې دغه بار حقیقي بلل کی یا نو خو هر شی په خپل ځان کې حقیقت یا یو بل نظر درته پیښ شوم طالبانو په دې ټولو ژبو کې خوبه هغه حقيقي ژبه عربي وي لیکن که په پښتو کې می عربي الفاظ ویل دا باره مجاز دی که حقیقت دی مجاز دی که د شوچ په عربي کې می پښتو ویل دا به حقیقت وي که به مجاز مجاز دی نو اوس خو دلته مول هغه د تعریف د جهنم د عباد تعریف درته کړی دی په دې ځای کې د هغه تعریف د هم د عباد هم د پروردگار خبره مجازي افراغ کې نه ستاجب وصل سلرم جواب د شوق طالبان اصلا سه سند صاحب د شوای وای وای دا هم د پروردګار خپل ځان ته پر صفات ذات یو دا اصلي هم پر هغه افعال دي چې د دې صفات ذات یو په اعتبار دي صادري دا الله خپل صفات خپل پر علم کوي یا الله دا خپل صفات خپل پر قدرت باندې کوي دا اصلا صفت د پروردگار سود ځان لره پر هغه افعالو چې دا تخلیق د دې کائنات دی چې هغه په سبب د دې علم او د قدرت صادر شوی که علم او قدرت نه بیا دا تخلیق د کائنات کولای یا نو هغه شی چې پر دې علم او قدرت مرتبیږي هغه په اختیار کې دی ولو که علم او قدرت په اختیار کې نه لري نو دا اختیاري دا معنا چې پر جمیل اختیاري دا جمیل په خپل په اختیار کې دی او که هغه شی چې د دې جمیل په اعتبار کېږي هغه اختیاري دی نو هغه آثار مرتبه پر داغه صفات ذاتي وو هغه نو اختیاري وي کبه نه وي نو هغه مر الحمد پر وزګار نه دی وصل په لغت کې طالبانو دغه معنا او په اصطلاح د هم معنا خمر الفيل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما یو پیل دی چې هغه اګاهی راولي د تعظیم څخه د هغه نعمت پر کون او هغه نو مرول د دغه وجه دا پیر کې چې تعظیم د هغه نعمت پر کون کې چې هغه تاسو نعمت پر کړی په دغه وجه تعظیم کې چې نعمت یې درکړي وجه ته هم د اصطلاحي ویل کیږي طالبانو دلته یو دوه شیان نور هم ورسره سته چې یو مرول هغه شکر دی په لغت په اصطلاح شکر چې دی لغوي معنا یې عین دغه د چې دا اصطلاحي معنا ما د دې هم درته وک او د شکر اصطلاحي معنا بیا صرف العبد جميع ما انعم الله عليه لما خلق لاجله دا معنا صرفول د عبد ټول هغه شان چې الله پر د نعمت کړی دا صرف کې د هغه شي د فار چې داغه د فار پیدا شوی الله دا د غوږو نعمت تر کړی په هغه کې سر کې چې داغه د فار پیدا دی دا د سترګې در باندې نعمت سوي دا په هغه کې مسرت کې چې داغه د فار پیدا سوي لاسونه موږ ویل موږ دا یو نعمت استعمال په هغه شي کې وکی چې داغه د فار پیدا سوي انسان خو نو ډیر آزاد ګرځي خو نو ځم نه سم دریا دا وایي انسان چې خو ډیر لوړي وي جوړي ست طالبان خو خیر ټول هغه شیان چې الله نعمت کړي پر انسان باندې دي هغه د هغه شي د پاره استعمال کی چې داغه د پاره پیدا شوی شکر وجه ته ویل کی نو د دغه څلور معناګانو په مابین طالبان چې دوی د شکر دي او دوی د هم شپږ نسبت دي وایي د عموم او خصوص من وجه دي یو نسبت یې د تساوا دي صدری نسبت ته د عموم او خصوص مطلق دي طالبان دا د تساوا د یو اروا ځا سره د تساوا نسبت ته چا دي هغه د دې حمدي اصطلاحي او د شکري لغوي واړه فعل یون بي او عن تعظیم المنعم لكونه منعما د دغه دوه په مابین د تساوا نسبت او فات سو د شکر لغوي د شکر اصطلاحي سره یاد هغه مرول د دغه د حمد لغوي د حمد اصطلاحي سره یا د شکر لغوي سره د دغه دوه سره نسبت ته عموم او خصوص من وجه دی عموم او خصوص من وجه ختی ته معلومي هغه درې ماجی غواړي یو کې به اجتماع سره کېدلای په دوه کې به افتراق اوس نو که د شي و چې تا و ما ته نعمت را کړی و ما پر هغه نعمت ستا صفت په ژبه باندې وکړي نه یوازې دا چې هم دې لغوي دی هم دې اصطلاحي ام دی شکري لغوي ام دی دا د اجتماع ماده سو او که تا نعمت را کړی و نو ما ستا صفت په لسان نه دی کړی بل می یو د شپیل وکی چې هغه ستا تاجم پکښ کېدی نو دا هم دی اصطلاحي او شکري لغوي دی او هم دی اصطلاحي نه دی هم دی لغوي نه دی ولې هم دی لغوي خو لسان غواړي طالبان او کچيري نعمت نه دی راکړي دا غي دی په لسان صفاتونه کومه دا نو بیا هغه هم دی لغوي دی ومرول هغه شکر لغوي او هم دی اصطلاحي بیا نه دی او د داغه حمد لغوي هم د اصطلاحي شکر لغوي د دغه درو سرو د شکر اصطلاحي سره د عموم او خصوص مطلق مرول نسبت دی یعنی شکر اصطلاحي خاص دی مطلقه دا نور درې سره عام دی مطلقه ولې په شکر اصطلاحي کې خدا غواړي ټول هغه شان چې الله پر تا نعمت کړی دی هغه به استعماله په هغه شي کې چې هغه د پاره پیدا شي که دی یو پاغه کې نه کوي مستعمل چې د چیز لپاره پیدا دی دا د شکر معنا بار نه تی به پوس اصل چې دغه شو چې د حمد او د شکر دغه ترجمه وي اوس به پر مصنف اعتراض وکړي ولی نحمد الله و نشکر الله ولی نه وای دا حمد او شکر ختی ولی دی اصطلاحي حمد او لغوي شکر خو بر سره تساوایو دلته دا حمد ویل ویل دي شکر یې ولې نه وایه سره د دې چې مقام ته سړی وګوري مقام مقام د شکر دی دا حمد نه دی ولې شکر خدا صفت په مقابله کې د نعمت نو پر د باندې الله د دې تشنیف نعمت کړی دی دای دې د دغه نعمت شکر ادا شکر یې ولې نه دی ویلي چې هم دی ویلي دی یو دویم اعتراض دا پروفي پرماتن آسه هم خو دی وایه شکر دی پریر شو دا هم دی په جمله پیلیه ولی ویلی دی و دا نور مستنفین چې موږ وینو اکثرا د سیوی چې هم په جمله اسمیه باندې وایي تا دا د هم د عنوان جمله پیلیه ولی ګرځولې دریم بیا چې دی په جمله پیلیه باندې وایي طالبان دا دی ولی هغه متکلم مع الغیر صيغه ویلې ده خو ته هم دوایه ګرد خینو نه وایي ته یو مستند یې هم به ته ذکر کوي نو موږ ویل موږ نور خو نو همدونه نه دي در سره ویلي ستا د متکلم مال غیر صیغه چې کړه استعمال کړه د ګرد جوابونه به طالبانو دا هم چې ویلي دي شکر یې نه دی ویلي یوه وجه خدا د طالبان چې د حدیث راغلی دی من لم يحمد الله لم يشكر الله که چا حمد نو وای هغه شکر نه دی ادا کړ او بل دا هم د شکر رأس دی اصل د شکر چې دی هغه هم دی ولی شکر چې دی په لسان هم کېدلی په ارکان هم کېدلی چې آزاد فاغ مرول نو دغه باندې په قلب باندې ام کېدلې په زړه باندې او په دا ګرد کې هغه څه شکر دا دی چې په چا باندې په لسان نو هغه خبره هم ام دی طالبان نو هم خمر ول هغه د شکر مر ول راست یو او بل به دش جواب دا مصنفین چې په سر کې د دې کتابو دا هم ذکر کوي نو خو مطلب یې دا وی چې اتباع د سلف کوي د قران کوي د حدیث کوي نو په قران کې هم شکر نه دی هم دی سلف خو ام هم دونه ویلي شکر نه دی ویلي په حدیث کې خو ام امر په هم سوي دي نو په شکر خو نه دی سوي ولو که شکر هم دې سره یوي او دا د حمد عنوان ذکر شوی دی نو ځکه دا هم تر هغه شکر مختار کی جمله فعلیه بیا چویل شوی د طالبان جمله اسمیه نه د مختار کړي د دې د پاره اشګر په خپل وجه ویلی شو وجه دغه د پاوجوه کې جریان پر اصل کړی دی طالبان دا په جمله اسمیه هم دوایم ته به اعتراض را باندې کوي دا هم دی ولی په جمله اسمیه ویل دي اصل خدا دی چې هم په جمله فعلیه سره وای ولی جمله اسمیه خو دا هم اخبار دی ما دا غي دی کنه هم خودی په جمله فعلیه نو د خو عادي جریان پر اصل کړی دی یو څوک چې طالبانو جریان پر اصل باندې وت نو فراغه باندې بیا اعتراض واردېږي یا یو او یا یمر ول د شواجه ذکر کوم دا جملې اسمیه باندې هم طالبانو پر طریقه د دوام او د استمرار د اظهار د خپل عجز وکي چې زه دا هم پر طریقه د دوام او د استمرار نسم ویلی دا خپل د عجز اظهار طالبانو کړی دا اظهار د عجز دا عین هم هم خوای و دغه چې د خالق صفات ته کمال ښکارا کړي نو به ته داغه تعجز داغه بعینی هم او یا به د شي وایي طالبان چې دا هم مزول پر طریقه باندې د په جمله فعلیت سره وایي دا پر طریقه د هغه دوامي تجددي دي طالبان په جمله اسمیت چې وایي هغه پر طریقه د دوامي ثبوت دي دغه پر طریقه د هغه دوامي تجددي یو پیل کول دا تر ټولو اشق وسخت نو خو افضل د عبادت هغه اشق د عبادت وی طالبان کم عبادت ډیر موږ ول تکلیفي وي هغه به افضل چې یو سړی طالبانو جهاد ته ولاړ شي الته په سنگر کې ناشتي د دې به ثواب ډیر وي کې بستر په شای تبلیغ کی یا د مجاهد د پر ډیر د تبلیغ د ولا ک پر ډیر زه به قسم پر وای ولی په تبلیغ کې نو څمړ ول دغه ست تکلیف ست خپل او د سنه تازه کوا خپل مضبوط ته ډوډۍ ګانی خوره تی به پوس ولا ما جل منزونه دي کوا ذکر د الله دي کوا په دې کې نو څه تکلیف ها جهاد کې نو چلته افلا د امزه قدر باندې کار او ټکان شروع د تیارو غرمبي انت هغه زور غواړي کدا غ زور غواړي اشق د عبادت طالبانو افضل د عبادت ولی به موږ ویل روژه د داوود علی السلام په فقه کې دا وایي تر ټولو افضل روژه د نفلی یو ورځ یې خورا دا بل ورځ یې نس دا افضل څه دي چې ار ورځ نس ولی چې ار ورځ نس به را د چی سي فرق زور نه درکې تکلیف نه درکې چې ورځ دی روژه وي دا بل ورځ یې فراغت چې خوري په عادت نه طالبانو اباره پر سړي دغه هغه اشک چې دا پر تکلیفي سي نو ګرد امر افضل د عبادت او هغه وی چې اشق د عبادت وی نو دا حمد پر طریقه د دوامي تجددي دا مر ډیر سخت وی نو دغه هغه افضل عبادت عادي کړي چې هم دې په جمله فعلیه باندې ویل دی به پوسره دا خلاص متکلم دغه دی دا متکلم الغیر صيغه ولی مختار کړي جمع صيغه ولی دا د مفرد صيغه ولی نه دا ویل یو وجه خدا د طالبانو اشاره وجه ته کړې ده چې دا هم د عبادت دی چې سړی نشي کولای او بل شفقت پر هغه خپل اخوانو باندې کوي چې په جهان کې رضا سره شریکان کوي او بل نو هغه عبادت چې پر طریقه د اجتماع هغه افضل وي تر دې چې بلا اجتماع ولی لمنځ په جماعت یو په پنځه ویشت یا په اووه ویشت د منفرد واغې ولی خو د اجتماع امر الواجب دا غیوي کړي نو ځکه هغه متکلم غیر صيغه مستعمله کړي خیر هم تاسو په لغت کې و پیژندي په اصطلاح کې مو پیژندي طالبان هغه نسبتونه مو سره وپیژندل لیکن د حمد اقسام یم درته وویل چې د قدیم قدیم لرو د حادث حادث لرو د حادث قدیم لرو د قدیم حادث لرو په دې هم چې یو نور شان هم صنعت غواړي هغه چې چې طالبان یو خپل حمدی یو حامد دی یو محمود دی یو محمود علیه دی یو محمود به دی دا پنځه شیان هم خو مې دروښتو وي په اصطلاح او په لغت هم حامد څوک دی هغه ویونکي ته د حمد حامد ویل کېږي په پوهېږي او محمود بیا څوک دی هغه څوک دی چې دا حمد ورلره ویل کېږي دا حمد ورته وایه هغه محمود دی محمود به او محمود علی په مابین کې دا فرق چې دی هغه نو کوي لږ دقیق دی طالبان د محمود علیه د فار درې تفسیر راغلي دي جلال پاشا کې ذکر کړی دي کوم ویلې در معلوم به کوم نو بیا چې مو در معلوم به درې تفسیر د محمود علیه د فارسی یو محمود علیه وجه ته ویل کی کم شی باعث پر هم دی دغه محمود علیه باج وای محمود علیه هغه دی چې هغه مرول مدخل د کلمې د علال الحمد لله على نعمائه مثلا دا نعمه محمود علیه و تفسیر خدا دی څه تفسیر دا دی طالبان د محمود علیه او د محمود به په مابین اتحاد ذات دی تغایر چې دی هغه اعتباری اتحاد چې ذات دی هغه نو چشتی دا محمود علیه او محمود به دوار هغه وصف حسن دی چې هغه مسند و هغه محمود دی هغه وصف حسن په محمود کې دغه محمود علیه ام دی دغه محمود به ام دی په غیر اعتباری دا قدر دی دا وصف حسن په دې هیڅ واخی چې ای وصف حسن ستا اسناد محمود تسوی دی دا محمود به دی چې په دې اعتبار باندې واخی چې ای وسپ حسن په تا دغه محمود متصف په واقع کې دی یا زه دا وکوم چې په متصف دی دا محمود علیه دغه یو وسپ حسن محمود علیه ام دی محمود به ام دی اعتباری قدر تغییر بینو د شي کدا وسپ حسن په دې اعتبار واخلي چې یار دغه محمود چې دی د کې اسناد سوی دی محمود به دی چې په دې اعتبار اخی چې ای محمود ته په دغه وصف حسن متصف په واقع کې ازه داوا کوم دا هغه محمود علیه دی طالبان نو هم خو ادي تش و پیژلی نو دی وی دغه دی نحمد الله مر هم دوایو الا لره اشد دلیل ته پر دا نحمد الله باندې وی و انما اتى راتګه وک بالجمله الفعليه فجمله فعليه باندې طالبانو دوی مول اشی دي ولکه چې تاسو کومه یو در معلومه خیر ورته ګوري خودواري په دی و انما اثر تجي وفي په جملي فيه وان كانت كسم مبالغه په جملي اسميه كده وان كانت كسم مبالغه په جملي اسميه کې اکثره ده وام جريا د فار د جاریوالي پر اصل باندې پر اصل یې جریان کړی څه اعتراض باندې کوي دا خو به هغه وخت پښتنه کولای ک جریان پر اصل باندې نه وای یو او بل اولی يدل چې دلالت وکړي على عجزه پر عجز د د هغه هم د سر پر طریقه د ثبات د ثبات پر طریقه هم ویلای نسم دا خپل د عجز اظهار مې وکړي هغه سباب پر طریقه چې جمله اسمیه دلالت کوي پر هغه هم نه سم ویلی لأن الجمله اسمیه تدل دلالت کوي پر سباب باندې په چې اشد دی وی بصيغه المضارع متکلم الغیر دا هم دی په صيغه د مضارع متکلم الغیر ویلی فإن قيل که چا اعتراض وکړي لما عدل ولي عدل وکي مصنف د هغه جملې اسمیه وفعلیه سره د دې چې مقصود هو الدوام او استمرار دی للحمد د هم او هو دا دوام او استمرار استفاد دا فائدہ کیږي د اسمیه څخه قلنا مر په جواب کې قلنا مر وایو مرول بثلاثه وجوه دا عدل یې کړی دی په درو وجوه باندې موږ وایو چې دا عدل سوی دی په درو وجوه باندې الاول لتازر الهم هم متازر دی پر هغه دوام پر طریقه باندې ولی لعدم قابلیتنا د جات صدنه قابلیت تزمل للهم د هم د پاره پر طریقه د دوام او د استمرار ای موږ د دوام او د استمرار پر طریقه د هم قابل نه یو ولی موږ ته دوام نشته نو موږ پر طریقه د دوام څنګه هم وایو چې موږ په خپل دوام نه لرو نو هم پر طریقه د دوام د دې قابلیت په موږ شته یا یو والثاني دوم اندازي چې هغه جمله فعلیه تدل دلت فی پر تجدد باندې او پر حدث باندې ففیر او کل جدید چې هغه نو لذیذ وي الا الموت یو مرګ فن نکي طالبان خو دغه مرګ خوند نه کوي چې دا جهاد زور غواړي دی به پوزه دا مرګ نه دی دا خوند نه کوي طالبان یو ملا فضایل ورته ذکر کول و دغه مجاهدینو جنگ شروع ملا صاحب غاس مجاهدین ورته ته چیرې زغلی خدا ول دی جنت د مخ پراواړه ولغه چې ما درته ویل ولا چاغش ته مګر ما طاقت نه کیږي ما اله کیږي تی به پوه د خو هغه چې له کاماش درته وي مونږ په ما سر مګرځو و دغه مو طالبانو د اشبیه کار شي دا د سړي زړه نه غواړي هر جدید شي څه خوند کوي یو د امر خوند نه کوي او هغه د شي هم دی چې دا غس لا بودی هم ده چې موږ نو کوي په دې دنیا کې ځان ورته برابر کو هغه بیا دی راته ودی فالثالث دریم نه انداد درې مواد د عدل استمرار د هم پر سبیله د تجدد دا اشق دی دا سخت دی على النفس پر نفس باندې او دغه دی مرول او افضل دی دغه داخلص او افضل د عبادت هي الاشق یعنی هم پر طریقه د تجدد دا سخت دی او افضل د عبادت هم دغه اشق د عبادت دی فی به بوسرت او الجمله الفعليه جمله فعليه تدل دلالت کوي پر استمرار تجددي باندې بخلاف الاسميه اسميه نه کوي خیر څلور وجه ذکر کړي جریان پر اصل کړی دی اظهار د خپل وجه ذکر کړی دی او مل ول اغه نو جدید لجز دی دا جدیده طریقه او مل ول افضل د عبادت داغو ولې خدا اشق ولو که په دغو کې موږ پر دایوه باندې بیا په میر کې اعتراضونه واردي مدته عمل ته بیا ستاغه بالا ته ګورو طالبان دا خلاص نو حمد الله لروایو علا توفیقه پر توفیق د الله ومشت اشدا د هم تعلق ولي تر توفيق پورې ورسي حمد الله له ولي پر توفيق وایه پر بل نعمت چې ولي نه وایه لاندې نقطه واجه ذکر کی ويعلك تعلق ورکی د هم بالتوفيق تر توفيق پورې د تعلق سنو هغه اصطلاحي نحوي تعلق نه دی مراد دا لغوي تعلق مراد دی دا اصطلاحي تعلق مراد دی بیان و د علا توفیقی پر د هغه هم تعلق نه دی علا توفیقی تر هم د تعلق نسی خو دی به جار و مجرور وی یا لغوی تعلق نو تعلق د هم دی ورکی تر توفیق پوری لانه دا توفیق چ دی دا مدار هغه موقوف علیه دی مر ویل مر کل فوز د اری کامیابی د ار فوز د ار کامیابی مر ول داغه هغه موقوف علیه دی فوز کامیابی طالبانو د ار پوز چې دی هغه توفیق دی طالبانو چې ما ته توفیق د دې درس نه راکوي کولای سم تاسو د دې طالبي توفیق نه درکوي کولای شي چې یو مدرسې والا ته د مدرسې د جوړولو توفیق ورنه کوي مدرسه جوړولای شي یا خو هر کار په توفیق باندې کیږي توفیق راشي طالبان دا پلاس او منشأ او دغه توفیق منشأ د مبدا ده خیرات الدارین د هغه خیر د دوارو دنیاو د دنیا د خیر منشأ هم توفیق دی د آخرت مرول هغه د خیر منشأ هم چشتي توفیق دی که توفیق وو د دنیا خیر هم پیدا کولای شي د آخرت هم او که توفیق نه وو د یو چا کومک کول د خیر په کار کې وي که د شر په کار کې وي دغه ته ویل کېږي یا بل ځای موږ د شي وایو چې جې د اسبابو چې موافق د مطلوب سره شي مطلب خیر دی که شر دی نه کله د تعبیر کوو او په اصطلاح کې بیا توفیق جیل وګرځول اسباب العبد هغه اسباب د عبد دا وګرځي موافق لما دغه شي سره چې هو هغه ما خیر په حق په حق کې د عبد او خیر عند الله دغه ستا اسباب هغه شی چې ستا د فار خیر دی د الله پنیز که د هغه سره چې دا اسباب موافق سول توفیق و دغه ته ویل کېږي و انما ذاتو دوی زیات کړی دي قید دا قید عند الله چې دا خیر ستا په حق کې د الله په نیز دی هغه وجه دا ده لأن المطلوب د عبد قد کله کله يكون خير وي په حق کې د ده عنده پنيز د ده کله د شوي چې د عب پنيز بعض شيان د دې عب د پار خير وي د عب پنيز باندې د ځان ته خير بوي په واقع کې خير نه وي هغه لکه غصب د یو چا مال غصب کې یا جناد په جناب کې پیسې سپیریش کې دی وي زغلی هغه موافق سو زنا ور ورسېد دا دی د ځان د پاره خیر بولی چې سپیره سر پسې زغلی لیکن دا عند الله امر الخير دی یا نو ولا يكون ندی دا توفیق نه دی او اسباب د عبد چا موافق کیږي د مطلب سره هي هغه نو یاد دی عین دی رجل دی وغیرها نو ډیر آزاد ذکر د خونو امن ذکر کوو تایو وغیرها هغه نو عبارت دی من سائر الاعضاء هغه باقی اندامونه دغه چې موافق سي داغه مطلوب سره چاغه خیر دی ستا په حق دا لا پنيز خیر بس دا ته توفیق ویل کی لأن لكل من هذا ار یو لره د دغه اسباب مر ویل لأن لكل ار یو لره من هذا دغه يفعل فيل صد افعال صد خیر فدغه په ار یو یو فيل د خیر کولای شي ندی کل سیر تکول وصلاة الجمعه دا په پښو باندې کوي وقراءه القرآن قرأت د قرآن کوي په لسان باندې طلب د علم دی او کسب د نفقې دی واجبې دی وغيرها نو دا غا اسباب دي کړی دا غا اسباب دي په کار واچول هغه ستاسو د مطلب سره موافق هم سوله ودغه ته توفیق ویل کیږي نو چې دغه توفیق طالبانو دار و مدار د ګیمر ول هغه خیر د دارین دی او منشه د خیر د دارین و ځکه د دغه هم تعلق ورکی تر چا پرې تر توفیق پرې حمد الله لره موږ وایو پر دغه توفیق یو مشترک کړی دی تی به پوسره بس چا بل جمله راوست